جار بالتسمیه نشوافی چونکه بسم الله الرحمن الرحیم جز غنی د فاتحینا نو صلات جاریو کې بسم الله ویل فرض بشي جهرا احناف بسم الله الرحمن الرحیم جزء من القرآن د قران کریم جز دی هغه د سوره النمل والا آیت خو د ټول په نسبت جز دی لیکن سوره النمل نه علاوه بسم الله الرحمن الرحیم جزء من القرآن نو حافظ قران چې کله قران جهرن وای په تراویح کې ختم کړي نو په یو صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم جهرن ویل پکار دی خو تخصیص قاریان صاحبان فقط سورته اخلاص سره کوي دا بدعت به پښې یوز د قران دی د سورته اخلاص جز خو نه دی چې تخام هغه سورته اخلاص سره وای سورته بقره اول کې وای د نساء اول کې وا جارم انفال اول کې وا یو سره سروایت تخصیص د بسم الله الرحمن الرحیم مال اخلاص جهرن نه د پکاله کې حفاظ کې مروج ده دا غلطه طریقه ده یو د قران دی بس نو د کله ختم د قران کریم کوي جهرن په تراویح کې نو یو سرت اول کې دی جهرن دی وای دا چې فاتحه کې دا بسم الله الرحمن الرحیم موږ جز د فاتحه نه وو موږ سرا وایو نو باو من لم ير الجار بسم الله الرحمن الرحیم کله په دې مسله باندې ډېر رسالي مناظره و غیره وشوي دار قطنی و غیره مستقل رسالي ولیکلي لیکن استحلاف تنو قائل چې دا ټول حدیث ذکر کړی دا ټول صحیح دي جهر به تسمیه نشو کنه بسم الله الرحمن جز د قران نه دې او جز د فاتحه نه لري نو قرات کوم ځای شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر عثمان كانوا يفتتحون القراءه بیا الحمدلله رب العالمین معلوم دا شو چې جهر بالتسمیه نه دی جهر بالتسمیه نه دی نو بسم الله الرحمن الرحیم جز د فاتحه هم یقینا نه دی جز من القرآن ځکه د قران کریم تعریف په صادق دی نقلا متواترا الینا بلا شبهه دا یقینا ثابت موز افتتاح به کول په الله اکبر او قرات به شروع کول په الحمدلله رب العالمین بسم الله نوی بسم الله نوی جهرنا یعنی بسم الله وی سرا بسم الله نوی جهرا والقراءه بالحمد لله رب العالمين واذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه چې رکوع ته با نبی اسلام تشریف وړو سر بر ډیر ټیټو هم نه سر بر ډیر اوچتو هم نه او نارینو سره دغه مناسب دی او زنانو د پر سر ډیر ټیټول نه دی پکار دا هغه د پر استر نه دی او وتر څو رکعات دي درې رکعات نو د دمه کې قاعده راغې تحیات کوم ځای کې پولاړ وی ک پناست وی پوه شو کنه وتر ثلاث رکعات نو ثلاث رکعات کې قاعده اولا کوم ځای کې ده تحیات کوم ځای کې وای ته پولاړ وای ک پناست وای پښوی دلیل راغی کنه او که بیا غیر مکلف ته نه ښکاری موږ چل کو خدای دې نظر کې ول ټیک زما چشمه پادشه د نه ښکاری پښوی وکان یقول فی کل رکعت التحیات وکان اذا جلس نبی اسلام بکیناست او به غړول اړول اخفا وین سبرجل الیمنا ګره روایت د عائشه رضی الله عنها دا رکعتین کې تشهود او رجل یسرا ماتول نسب د یمنا باندې مونږه قعدتینو کې د تورک نه کو مونږه قعدتینو کې مونږه د د نسب د یمنا کو او د د رجل یسرا مونږ ماتو د عاشر ذلانه روایت صریح د پدی باندې وکان اذا جلس ونبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله به کېناست قد اولا او قد ثانیه تخصیص نه دی کړی مطلقاً نو جلسه دا قاعده اولا کې مو قاعده ثانیه دواړو کې افتراش د یسرا نسد د یمنا راغله وکان اذا جلسا نبی رسول کله چې بکې ناشته ده قاعده اولا کې مو قاعده ثانیه کې دواړو کې ما تو به اړول اخفا وانس برجل یمنا روایت د عاشر زلنه او روایت د حدیث مسیو صلا هغه کوم دغه راځي روایت د وائل کوم دغه راځي نو دا ابو سعید خدری روایت د روایتونو شو په د اړول اخفه ماتول سم اخفه او درولو کې په قاعده اولا کې او قاعده ثانیه دواړو کې وکان ينها عن عقب شیطان عقب شیطان نبی اسلام باندې کول آداب رسراشی دا وان فرشت صبع د صبع پشان خیره پتون سره پتون سنگلو سره سنگلو زمکه سره غوړول پزمکه باندې د نبی اسلام نه کړی و عن ابن شهاب عن عروانه وذكر الافق افق واقع ذکر کړه قالت جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام کیناست وکشف عن وجهه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک باندې شکل او نزول د وحی کېده چې کوم تکلیف راته اغلی کشف شو وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم الايه دا ذکر کړه اعوذ بالله سره قال ابو داود هذا حديث منکر لکه څنګه چې منکرین د حدیث واقعي فتا منکر وای هغه مشهور روا سر ثابت دی بیا سر نور الله راولي په خبره پوه شوي قال ابو داود هاذا حدیث منکر یعنی دغه حدیث په دې طرز باندې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا طریق چې له منکر دی واخاف ان يكون امر الاستعاذه من كلام حميد دا دغه کلام کې دی شي ومن جار بها وبه قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشام بن عوف عن يزيد الفرج قال سمعت ابن عباس قال قلت من لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بالکل مرفوع روایتونه پیش کړ صریح روایتونه جهر به تسمیه نشته اوس باب من جار بیا مرفوع رواتیو نشته صریح خبر پوه شوي من جهر بیا کې سری روایت یعنی سری جهرن به بسم الله الرحمن الرحیم نه ذکر شوی بس معلوم ده چې جهر به تسمیه نشته او د جهر به تسمیه لری لری په تاویلات سره ثابتېږي سری خبره نشته عدم جهر به تسمیه کې سری روایت مخکې تیر شو خبره پوه شوې ده هغه دا با من جهر بیا قال سمعت ابن عباس دا د عبد الله بن عباس یو اشکال دی لیکن اشکال سمجھ د باندې تمیز دن کی کړي نو قران کریم سور چې دی ستیوال سورتونه دي وګدو وګدو وو وګدو سورتونه دي بقره نساء مائده نعام او دا اعراف دا تیوال آل عمران دا تیوال صورتونه دي سبع تیوال او څو صورتونه دا دي چې هغه میین دي یعنی سل سل نه پورته آیتونه او څه صورتونه راځي چې هغه مسانی دي د سلو نه کم آیتونه دا طریقه ترتیب عثماني کې سور دغه سړي اول تیوال لاغلی ترتیب د عثماني په دغه ترتیب باندې د قران اوس اشکال د دوا یو دا دا سوره انفال غالبا و او یا آیتونه دا خو په تیوال کې هم نه دا په میین کې هم نه دا دا خو مسانیو کې دا په کار دا چې سورۃ انفال روست د سورۃ برات روست سورۃ یونس توبه د روست په رعد وغیرہ دې سره یو ځای کول پکار دی دا څه وجه ده هغه د انفال او یا او او یا آیتونه چې دا په مسالیو کې ده هغه په تیوالو کې ذکر کړي چې مینو نه مخ کې او تیوالو وروسته ذکر کړي دا څه شي دا خلاف ترتیب ده پښکار باندې پوه شوې کنه او دا زبردست اشکال او دویم دا هر صورت ابتدا چې دا بستر بسم الله الرحمن الرحیم مکتوب وي او د صورت برات ابتدا کې ستر بسم الله الرحمن الرحیم غیر مکتوب دا د دې وجه څه ده دا اشکال وکړ عبد الله بن عباس عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما عثمان رضی الله عنه ما حملكم دا سبع عش پتاس باندې شوي ان عمدتم الى البراء وهي المعين تاسو سورت برات چاغه د معين سره ده ویل الانفال وهي من المثاني دا د مثانیونه ده نو دا خروست د سورۃ رعد وغیرہ هغه نورسته ذکر کول پکارو نو تل ترتیب تاسو ځای ور کړو چې هغه د سورۃ برات نه مخکې تاسو ذکر کړو دا خو مین سره تعلق نه لري بلکې مسانی سره تعلق لري دا خروست ذکر کول پکارو یو دا اشکال مې کړو او دې مسورت برات ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم تا ولې نه دې لیکل دا لیکل پکارو دا سورت ابتدا تصدیق کې به بسم الله الرحمن الرحیم نو سورت برات اول کې بسم الله الرحمن الرحیم تا ولې نه لیکل دا اشکال مې کړو نارمل جواب راکړه وی خبره دغه څه ده خبر خو دې ستا صحیح ده خو طریقه دا شو شو چې دا سورته براءت او سورته انفال مضمون بالکل یو شان ته دی یو کې قواعد د جهاد دی او بلکې علل د جهاد یو چې قواعد د جهاد دی بل کې علل د جهاد دی نو منکرین د جهاد خو وایي چې دا د قران کریم نه داو باسي وشوي سورۃ انفال لري کوي کتابونو نه سورۃ برات لري کوي د کتابونو نه پکې جهاد پکې مضمون پکې لیکل شوی دا لري کول پکا د جهاد خره ده پښوی او سو نه اش وای په جيب وای خو منه ما په جيب وای خو نو کوی مګوري موږ په جيب هم وای کوی هم خدا کوی ما دې ګډي نقصان دی سره پکې مري حلوا پرې معنی معنی الفاظو معنی خو عملا جهاد مکوي موز عملا نو کوي خو جهاد عملا مکوي دا نقصان شي دی سره په ګمري زکات عملا مو کوي او من یوم خو جهاد عملا مو کوي دي کې نقصان دی عملی نه منو اسی منو زنده خبره نو دا اشکال نو چونکه شبیه د سورۃ انفال بالکل شبیه د برات دی مضمون دواړو یو شان دی انفال چې او صورت برات چې دوړ یو ځای شي نو دا تیوال جوړی کني جوړی او بس دا تیوالو کې ده صورت برات آیتونه او صورت انفال او او او آیتونه هغه سره یو ځای کی نو اعراف تیوالو کې دا دا صورتینو مو تیوالو کې نو دا ترتیب ځکه برابر دی ها پاتې شو بسم الله الرحمن الرحیم چونکه نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې د تفصیل بین سورتین کې با وی دلته بسم الله الرحمن الرحیم اولی کوي دلته د نبی اسلام فرمان نور راغلی بس موږ نه لیکو بشوي بس دا خبره تلفظ کې کله سره تلاوت کوي روان وي تلفظ منقطع کړو سبا بیا تلاوت کې سورته برات نه وای نو بیا دې بسم الله وای لیکن تل تل د قرات منقطع کړي انفال ورپسې برات وای نه تلفظن جم نه وای او کتابتن د بسم الله الرحمن الرحیم لیکل نه پکار لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان نه وکړي بس دواړو جوابونه شو وهي من المسان فجعل فجعلتموها في السبع الطول ولم تكتبوا بينهما ستر بسم الله الرحمن الرحيم نجواب وکړه قال عثمان کان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل الايات فادو بعد من كان يكتب له ويقول ذا هذه الايات في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا او تنظر الایات ولایتن فیقل مثل ذلك وکالت الانفال اوس دا انفال بالکل شبیه د چاوا د براءت دوړ مونږ یو ځای کړو خو یو کار وکړو دا وجه د تقدیم د انفال په براءت باندې ولې دا نزول کې انفال مخ کې د کنه او براءت نزول کې بالکل آخري یو څل په بیا لسم دی ټیک شو نو چونکی انفال مضمون د انفال او برات یو شان دی نزول کې انفال مخ کې برات دې رست نو وضع کې مو ته انفال موږ مخ کې کړو برات موږ رست کړو اول ما نزل علی بالمدینه وکال جار به تشوید پر سری حدیث راغی نه نه عدم جار به تشوید پر سری حدیث راغی جار به تشوید پر استنباطن په لری تعویلات سره به کې سری حدیث بالکل نشته نبی اسلام او صحابه افتتاح د قرات چند چرته نه کول بدو فصل د صورت باندې څو پوری چې تنزل علی بسم الله الرحمن الرحیم بیا دا د فاصله بین صورتین اغلب السلام په بسم الله سره کول باب تفسیر صلات الله یحدث به قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال د صلات امر حادث د وجنه اراده وی چې موږ وګت کوم لیکن صحادث راشي نو اختصار جائز قال رسول الله اني لا اقوم الى الصلاه زما اراده ان اطول فيها قوت قراتكم فاسمع بقا سبي بیا فاتجوز بیا مسکوتا کوم کراهیت ان اشق علی امي په مور باندې بو جوړ نشي نو بیا بنا پدې باندې تطویل د صلات د پاره د ثواب ډیر حاصل شي یا نقصان په خوشو خضوع کې د صلات ختمیږي نه لیکن د صلات هغه ثواب به کمیږي ځکه هيئت د صلات سره په خپل عاجزه باندې دلالت کوي د مصلی د هيئت کله لاس په نامه ده کله رکوع کله قومه ده کله جلسه ده دا دلالت په عاجزه باندې کوي خوشو باندې کوي او دې سره خشوع خزوم جوړ شي نو دا به بهتره طریقې اسانه طریقه د حصول د خشوع لپاره هغه النظر فی النظر فی الايه کوم آیاتونه ویل کیږي دا غي معانی او ته سوچو کې بس دا خشوع د پر بهتره طریقه ده پښوی د موز کې د موز مقاصد باندې سوچو کی او موز کې په تلاوت په معانی باندې سوچو کی بس دا خشوع د پر کافی شی دی ها کبیام خشوع خضوع کې نقصان واقع شي موز ختميږي نه د مزګزار د هيئت د صلات دلالت په خشوع باندې کوي لاس په نامه باندې درېدل داسې ټټېدل داسې سجدي کول دا ټول خشوع ده کنه سمعت يقول ان رجل لا ينصرف واپس یو ما كتب له الا عشر صلاتي لسم ایسا نام ایسا تم ایسا وما شپگما پنزما ربع سلس نصف یعنی په کامل خشوع سره ثواب ډیر او کم خشوع سره ثواب کم او خشوع حاصلول هغه دا توجه په معانی او د قرائت باندې بس دا خشوع حاصلولو لپاره سال طریقه ده باب تحقیق صلاة وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو جوړ نشي معاذ رضی الله عنه مسکل نبی علیہ السلام سره ثم يرجع فيمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه فاخر النبي صلى الله عليه وسلم يوزل نبی علیہ السلام نا وخت وکړو وقال مرت العشاء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام سره موږ کړو ثم جاء يوم قوم فقرا البقره سوره بقره شروع کړو فاعتزل رجل من القوم يسرد ډډه ته شو فصلى ذل موږ کړو فقيل نافق يا فلان منافق شوي جمع سره موږ نه کوي قال ما نافقت منافق شوي نه او نبی اسلام له درخواست ورکو فاطم نبی صلی الله علیه فقال انما یصلی معك تاسو موږ کوي بیا راشي فیومنا یا رسول الله وانما نحن اصحاب نواجح موږ زمیدار خلق ټول روز او خان باندې عبور او باسو ارټنا او خړوب کو فصل خړوب کو لګیایو ونعمل بیایلینا دلاس مزدوري کو ونجا یومنا دراغه مشروع کړو فقره د سوره البقره هغه په باندې د سپاری سوره ده اوس ټول سوره وای ما ځان ودی کیږم ودی نه فقال يا معاذ افتان انت افتان انت اقرا بكذا اقرا بكذا قال ابو زبير سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى دا مختصر تر سورتونو وای په خلکو باندې بوج سره جوړه واقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار دا زما مز دي ځکه قرات ما ته ځن لري اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنت معاذ استا په دې ګورار باندې د مال په دې ګورار باندې نه پم تاسو دوک دوه مال د نه راځي زوم چې خدای ما وبخي انی لا تری ما دندنه تکولا تنتنه تماز شتا په ګراری باندې د معاذ په ګراری زنه پويګم نو نبی رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ومعاذ حول هاتين او نحو هذا مګم داسې مختصر وایو مګم دا زی مختصر لکه څنګه چې ستا دا خبرې مختصر دي دا رنګ قرائت مختصر جی وبه قال حدثنا قال ابي عمر كان ابي زهر عن رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الناس في مزعف والسقيم هذا المسكين فليطول ما شاء بیا سورۃ بقره وای کال عمران وای جی وبه قال حدثنا حسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري